اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنان په جنگ باندې ورتیز کړه که په تاسو کې شل کسان صابران وي نو هغوی به په 200 کسانو باندې غالب راځي او که سل کسان داسې وي نو د کافرانو په زرو کسانو به غالب راځي ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې په نه لري